او ذکر الله لا يمسه الا المطهرون نمسکی قران لر مگر پاکان خلق نو پاک سړی وی هغه ولا ګوتی ورلی چې او دسی وی حایده خدا ولا ګوتی نه ورلی او پاک یو دسی وی هغه ولا ګوتی ورلی دوی مدا خبره ده چې قران شروع کین اول به اعوذ بالله وی اعوذ بالله بوي بیا بوي بسم الله الرحمن الرحيم او كذين کذین مخک چ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد واله واصحابه اجمعين نو یا درود شه حمد شه د الله نو ډیر خره او که دغه نه چاته وخت نو اعوذ بالله بوي او بسم الله الرحمن الرحیم خبرستو وي وجه صدا چې اعوذ بالله مقدم شو په بسم الله باندې نو غي علما ډیر جوابونه کړی دي وشي چې هغه دلیل قطعي دی په قران اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نو ته پناه غواړه په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د دې وجنه آیات راغلي دي دلیل قطعی دی او حدیث ته دی حدیث کې راغلی من لم یبدا ببسم الله او اقطع او اجزم او غیره دا ټول راغلي دي نو بسم الله ویل ورپسې پکار دي اول اعوذ بالله پکار ده او بیا بسم الله پکار ده دا د آداب د قران شریف نه یو لوی طریقه ده سلفنا اصحابانو نه د ټولو نه دا منقول ده اعوذ بالله ولي مقدم ک په بسم الله باندې نو وای ځکه چې جلب د خیر نه راتلل د خیر دفع د شر مقدم ده دفع د شر مقدم ده په سماندي په جلب د خیر باندې ته خو په بسم الله کې خیر غواړي کنه خو دلته کې اعوذ بالله وایا ځکه شیطان روانه کوي پاسي بده شک بده پیدا کوي شوبې بده پیدا کوي په قسمه قسم طریقې سره نو ته اعوذ بالله وایا اعوذ بالله وینا کې بتازان مفوض کا الله تا او چې کوم روانه کوي شیطان مثلا نو هغه به نه لري تختی هغه به لري تختی تعوذ بالله نو په جلب د خیر باندې پر اوستو د خیر باندې چې خیر لراولي دفه د شر مقدم ده دا جواب دی ښا چې اعوذ بالله ولې مقدم کا په بسم الله باندې او په دلیل قطعی سره چې قران دی زکا دفع د شر مقدم ده په جلب د خیر باندې ته خو بسم الله کې ځان له خیر راولي چې الله خیر را لراکي ترحماني ترحيمي لیکن الته کې یو دشمن د پټ خکاری نه انسان ته نخ کاریږي نو د هغه د شر نه اول دفع وغواړه او دفع کوي به در نسوک رب العالمین ځکه هغه دومره ناکاره شر دی دومره ناکاره فساد دی دومره ناکاره وسوسه ده چې هغه به دفع کیږي تا نه یو ذات به دفع کوي چې رب العالمین دی د قران پاک قران مجید ورته وای قران کریم ورته وای کتاب ورته وای وښوي د سلور پینځونو مونږ دي هغه ذاتی دي قران شریف قران مجید کتاب وښوي فرقان دای خپل ذاتی نمونه دي اسم صفتی نمونه دي سو کوئی سلويخ دي سو کوئی پینځه سلويخ دي بلکې اتقان کې رسیدلی دي سو د او یاونه پینځه او یا دي هغه صفتی نمونه دي وشوي تبيان ورته وي چرته سو چرته سو هغه یو باندې خپل خپل آیات ته تاسو پیژنې برازي به او خپل نمونه دغه قران کریم قران مجید قران فرقان دا ورته وای د قران مجید لغوي او اصطلاحي معنا صدا نو اول په قران شریف کې لوی خبره دا ورونو چې قران شریف رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په واسطه د جبرائیل علیه السلام راړو شروع د اقرا بسم ربک الذی خلق نو شو دا پنځه آیات را لل بیا وحی منقطع شو ډیر موده بیا وحی منقطع شو ډیر موده رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشوش او تشویش کې به چې ولې وحی منقطع شو ځکه د وحی خو یو ډیر خپل شان دی عظمت دی لوی ده نو حدیث چې تاسو باندې الله حدیث ویل کی بیا به درته پته ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم به مغموم په غم کې به او حدیث کې را دي توخه به واغستله تفرد به د خلکو نزان له یوازې والي خوخو د مخکې د وحی نه رسول پاک چاته دا نو ویلي چې دا کوا یا دا کوا یا دا الله ورته نو ویلي نو هغه دین ابراهیمی به کو او په غار حرا کې د درې ورځو سلور ورځو د افتی توخه به ځان سره واغسته د کو حج الکبرا نه بلاړ الته بناستو الله به یادو ځان لا هغه غار دی الله تاسو ته وخی پای کې به ناسو یک یوازې او الله به یادو چاته دا نه وي نو جبرئیل علیہ السلام راغه نو دا پنځه آیاتونه اقرا بسم ربک الذی خلق دا ورته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو معلوم دی چې دومره نږدې شماته نو دې نږدې کېده نږدې کېده نږدې کېده داسې اونې سلام لکه یو بنده چې بل بنده نسی نو زی اونی سلام راته وی اقرا وی ما ورته ما انا بقارئ ذقل استن کنیم ذق امیم در رسول پاک لقب امیو نبی الامی نبی امی نو ما ته خو ناراضي زه خو ما انا بقارئ زور را لراک نو بیا یو نسم نو بیا را لزور راک وی بیا ورته وی چې ما انا بقارئ زه خو لستون کې نیم نو بیا یو نسلم په دریم ځل باندې دا پینځه آیاتونه نازل شو ویتلولا دا درې ځل نیولو کې څه حکمت ته طالبانو اولی ونیسو زور ورکو حتا بلغ من الجهد او جهدو دواړه روایت راغلي دي حتا کې چې جبرئیل علیہ السلام زمانه مشقت تورثید او حتا چې زدا غنه مشقت تورثیدم دور زور راکو نو یو طالب ته دا خبره ده پدې کې چې په قران د کولو کې مشقت راځي مشقت به لوګه تنده تکلیف دا به برداشت کوی ځکه مشقت ته وګورئ د رسول پاک مشقت څومره راغی نو ال ورته یو انعام شروع شو وحي ورته شروع شو په دویم ځل چې شو زور ولا ورکو انو معنی ورته آسان کړي په اول ځل چې زور ورک الفاظ په دویم ځل چې زور ورک نو معنی معنی د دې ورته آسان کړي هغه ورته یاد کړي چې په دریم ځل زور ورکو نو اسرار د هر حرف اسرار دي د هر کلمې اسرار دي د هر صورت اسرار دي هغه اسرار ورته وخول او اسرار دومره دي چې نه زمکه ځای نه اسمان ځای دومره اسرار دي نو پدې کې ما او تا ته سبق راغې د دې حدیث نه چې تا ته الله یو انعام درکې او بیا د قران نه لوی انعام بل نشته چې دا درته درکې نو ته به تکلیف ذکر رسول پاک تکلیف برداشت کړو رسول پاک ته مشقت ملاو شوی رسول پاک ته ضیقت ملاو شوی حتا بلغ من الجهد او جهد په دواړو حالاتو کې ماته دومره تکلیف ملاو شوی په دریو حالاتو کې لیکن درې فائدې پکې راغلي اول الفاظ اسانی رسول پاک باندې څه تکلیف نو په الفاظو کې دویم په معنو کې او دریم په اسرارو کې اسرار ورته وقول قران شریف شروع شو قران شریف شروع شو د اقرا بسم ربک الذی خلق بیا وحی منقطع شو سمودا رسول پاک په ډیر په تشویش باندې انتهایی خفه به ولکه چې یو سره یو دغه ویني او بیا نیوي نه ایبان خود خفغان او جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل باندې ولیدو د دې غاړې باندې دا افق د اسمان بالکل پټ کړیو دا سی پټ کړیو او پاغي باندې د په کرسي ناس او راته راته راته رسول پاک ته نږدې راغی رسول پاک ته دا اول وحي وکړه دا اول وحي وکړه د دې په میاس کې میاش دو میاشتې درې میاشتې مختلف اقوال لخوا دا مې غاقوالو ته اشاره وکړه نو وحي انقطاع رااله رسول پاک باندې سخت مشوشو چې ولي انقطاع راغله څه چللې قسمه قسم خفغان او دغه وو نو چې ډیر مایوس بشو نو جبرئیل علیہ السلام ورته یو आवाज وکړه د الله پیغمبري ته ولي مایوس کیږي ته خدای الله پیغمبر تا ته وحی شروع کړی دا انقطاع د وحی کې څه حکمتو نو پدې کې حکمت دا ده کله انسان ته تا ته ما ته پکې سبق دی کله یو سبق کله یو کال کله یو وخت طالب لګیایي سم عوارض ورته پیښي سبق منقطع شي کال خراب شي شپږ میاشتې خراب کال خراب شي نو دا ورته وایي چې نا نا امیدي مکوا نا امیدي مکوا دا کدي ته طالب ته سبق دی چې ته نا امیدي مکوا عوارض راځي دنیا د عوارضو منبع د منبع دا خو عوارض پکې راځي اول عوارض لا تعتبر هیڅ اعتبار ولا نشته دا به هی زیرا دی به خو تکلکوسا تکلکوسا خو مستحکم اوسه نورست ورته بیا الله تعالی شروع کوي یا ایو المزمل یا ایو المدثر رغینا وحی رست بیا شروع شو بیا به انقطاع نکیدا بیا به انقطاع نکیدا او وحی برا روانه رونو دنیا خلق په عقل روان دي دا کافران ټول په عقل روان دي عقل څه شي نه دی عقل کار نه کوي چې وحي ورسره ني ضرورت ته وحي دومره دی که وحي ني عقل کار نه کوي ټول دنیا کې عقل دی ټول کافرانو کې عقل دی لیکن وحي ورسره نشته دی نو عقل بیکاره دی د الله دشمنان د پیغمبر دشمنان د دین دشمنان د قران دشمنان د اسلام دشمنان ولی عقل سره وحی تعلیم نشته دی او وحی نیغ په نیغه باندې انسان ته ما تا دا غي ته طاقت نه لرو چې الله را یاته یو خبره کوي الله را ته یو خبر نو واسطه را له جوړه کر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا غي نیغ په نیغه طاقت نه لري نو الله وتواسطه جوړه ک جبرئیل علیہ السلام جبريل عليه السلام به قران راړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لسیاتا شلیاتا دعایاتا حتا یو ټکی راغی من الفجر دا یو ټکی یوازې راغلی یو صورت راغلی مستقل نو دای ورته شروع کړ د وحي ا د وحي د پاره زمونږ استاسو د پاره د نور مخلوق د پاره غي دا طاقت نه لري چې الله تعالی دې ورته پنیغ پنیغ یو شی راولېږي ولی انسان هغه طاقت نشي لرلې نو الله غي د پاره واسطه جوړه کړ رسول پاک د رسول پاک په واسطه باندې وحي رااله رسول پاک ته واسطه وکړو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام قران واغست د الله نه چې الله ورته څومره وی جبرائیل علیہ السلام ته نو هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراړو چراړو د تدوین د قران شریف دا پسینو کې ټول بعض اصحابانو د یری نه ځان سره لیکلو چا په غټو باندې لیکلو چا په ولو باندې لیکلو او ډکو باندې چا په پانو باندې لیکلو چې معنی یریږي نه نو لیکلو په جنگ یمامه کې قاریان ډېر لوی هغه شهیدان شو قرا د قران حافظان د قران ډیر شهیدان شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وی چې حضرت شهدا ته پکار دي قاریان لا اسنه چې د قران کې نیمګړتیا راشي دا خو زمونږ قاریان ختم شو او ډیر شهیدان شو نو نقصان هغه نه رسی ابو بکر سے ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار نه کړی ته ما باندې څنګه قران را جمع کې هغه ورته وی دي کې ډېره فائدې اته نه چې دا غراشي بیا یې سلور تنا کاتبان وحی هغه ته ټول ته وی راجم کوي نو چې چا څخه آیاتونه ترتیب رسول پاک ور کړو ښا ترتیب ولا رسول پاک ور کړو لکه چې آیات پر هغه دا فلانی آیات کې کېږي دا آیات فلانی صورت کې دی صورت سره دا دا آیات دی صورت کې ولي کوي دی آیات سره دا یو ټکی ولي کوي دا رسول پاک کړیو اصحابانو ته یاد په هغه طریقه باندې زه سیب هغه دغه ولیکو قران شریف ولیکو محفوظ کې خود مکمل چې څنګه زمونږه اساس مخې ته دی او بیا په قرات د حفظ سیب باندې من په قرات د حفظ سیب باندې قران ووخه نو قراتونه خو ډیر دي انزل القران على سبعه احرف قران خو په وو قراتونو نازل شوی یو جبرئیل علیہ السلام راغی رسول پاک وی زما امت امید نو بل راړ بل راړ چې بل راړ چې وی راړل وی باس اوس برابر شو انزل القرآن على سبعة احرف قرآن نازل شوه د په وو قرتونو باندې سبعه قرتونه ورته وای پای باندې دا دنیا لا کافی دی اوتان اطراف اربعه لا کافی دی سوق د یو قرت سوق د بل قرت سوق د بل قرت سوق د بل قرت لیکن صحیح دی صحیح دی ولې نازل شوی د قران علی سبعه احرف نو قران جمع کنو وی لیکو پس رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چا به قران په یو قرات باندې وی چا به په بل قرات باندې وی چا به په بل قرات باندې وی نو یو هغه کې اختلاف راغی نو ته زمانه مخالف زستانه مخالف قرات ما نه مخالف په دې طریقه باندې لونتا اصحابانو کې دغه جوړ شنو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مشوره اصحابانو دا ورکا چې دا خو امت کې یو اختلاف جوړ شي یو وای زما دا ټیک ته ستاله غلط دی دی وای زما دا ټیک ته ستاله غلط دی د مؤمنانو میت کې به اختلاف راشي نو ته مې رمانیو کا دا نور لري کا حدیث کې راځي دا نور لري کا په یو قرات باندې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور تنا حضرت عثمان مقرر کړ چې هغه د وحی لیکون کیو او تاسو لیکل کوي په قرات د قریش باندې چې د قریشو کوم قرات ته په ایمان لیکل کوي که تاسو اختلاف راشي په میانس کې نو تاسو ترجیح ورکوي قرات د قریشو ته زه قران په قرات د قریشو نازل شوی دی زیات نو تاسو په عمل کوي نو سلور یای پینځه دای اولیکل هغه چې کوم لیکل او اصحابانو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر هغه خو پروتو حفصی بی بی څخه هغه پروتو غیراس دا غینه نقل کړو سلور نسخې پیندې نقل کړې نو حکم یو کو چې نور چا تخی هغه ختم کړي هغه ختم کړي بس په دې باندې با د دا بوایي په دې به عمل کیږي دا به وایي هغه قراتونه شته دي هغه قراتونه شته دي لیکن لولې بدا دا قرات د قریشو نو اختلاف ختم کو اختلاف دفش مسلمانان یو پاتې شو د خلاف نه د جګړو نه د دې سیدونو نه مسلمانان بیغمه شو اوس یو قران دی دغه د حفظ ته په قرات باندې مونږ روان یو او پاغه باندې مونږ ک عرب دي ک عجم دي ک مونږ یو تاسو خزي دي ک سړی ټول دغه قرات وای ښا نو پاغه باندې هغه قرات وای نو مونږ تاسو د پاره سور لوی فائدہ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو رسول پاک تعالی ویلا تعجل بالقران ته تلوار مکو په قران باندې جبرئیل علیہ السلام ورته وی رسول پاک وزر وی الله ویلا تعجل بالقران ته تلوار مکو په قران باندې زبدا یادو او ستا په سینه کې به جمع کوم بیا به ستا په جواب باندې دنیا ته رسوم نو اغا نو چې ویلوست نو محفوظ شو محفوظ شرونو خلاف نه مسلمانان بچ شو د لوی تفرقین بچ شو نو بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په قرت نو کې خبرې وي نو قرات هغه قرات مشهور او قرات د قریشو هغه باندې قرانونه ولیکل او تانو اربعه ته هغه ولیکل دا غینه بیا هر چا نقل کړي دي ځان لا هغه نه نقل کړي دي ځان لا مونږه استاسو مخې ته هغه قران پاک هغه سوره فرقان هغه قران مجید پروت دی چې کوم د حفظ ته په قرأت باندې دغه شیو د قران د ابتدا شانذل د هغه آیات نشویو اخیری آیات د قران کم یو دی واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا اخیری آیات ده بعض علما وی اليوم اکملت لكم دينكم لیکن دا ځکه نه دی دا خو په حجۃ الوداع کې نازل شوی او د دین پس رسول الله صلی الله علیه وسلم اتیار دی روب حیات ژوند دی اتیار دی اخیری آیات چراغه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون په ترتیب نزولی کې دا آیات اخیری آیات ده د دینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دوله سره روبه حیات په دنیا کې بیا وحی نه وراغلی الله برابر کنو الله اخیری اخیری آیات دا دی ویف کې لیکل دی کوي المنزل على رسول الله صلی الله علیه وسلم المكتوب ماتن دا د اصول تعریف دی او غیب وی تر دی چې کته سو مثال پر تعریف دی او نه پیژنې شي طالب د طالبانو ته معلومه خبره ده او موضوع د بل علم نه رانه شي امتیاز به یو علم رابشي سعی به ابشي ولي امتیاز برانه شي ان د سعی عبس لړه نو دا هر کتاب کې هر فن کې استادان دا کتاب موضوع او غرض او غایه هغه بیانې موضوع د قران شریف توحید موضوع د قران شریف توحید دی ښا توحید د باری تعالی نه ورته خبره کوي او دا تنوین د پاره تعظیم دی څه عظمت شان دی درې د پاسه سل کتابونه منسوخ کړل اسمان نه ټول سلور د پاسه سل کتابونه راغلي دي قران چې راغې درې د پاسه سل کتابونه منسوخ کړل ښا مګورا موایا مزدکو اجت نشته دی ایمان په فرض دی ایمان په پټولو راړو خو زکو بینا ایمان با پیراړو زمونږ ایمان دی چې الله وقتن په وقتن صحیفه نازل کړي وي په پیغمبرانو باندې د پاره د اصلاح د هغه امت د هغه قوم د هغه خلکو کتاب انزلناه الیک مبارک نو کتابن کی تنوین د پاره تعظیم شي انزلناه ما نازل کړي دا دویم عظمت شان دی انزلناه الیک دریم عظمت شان دی تا ته می نازل کړي دی په بنی ادم او پیرانو او ملائکو کې مقام او شان د چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم انزلنا الیک تا ته من نازل کړي تعظیم الشان په درې وړو ذوی العقول درې فرقې دي بنی ادم پریان ملائکی په درې وړو کې ته به طریقه ځکه می تا ته نازل کړي سلورم عظمت شان ته مبارکون مبارک دی مبارکون دا باب لازمی دی طالبانو ټول وی باب لازمی دی کثیر الخير کثیر النفع معنی کوي خو شاه ولی الله سی وی نه دا مبارکون باب لازمی دی خو په معنا د متعدی به ګرځي مبارکون قارئه قاری له برکت ورکي مبارک سامعه چې اوري غلا برکت ورکي مبارک طالبه طالب لا برکت ورکي مبارک عامله چې عمل پکې غلا برکت ورکي مبارک خادم چې خدمت کې غلا برکت ورکي برکت متعدی ورکي یو ځای لسته شي غذای کې برکت راځي په کوم ځمکه لسته شي غزمکه له برکت ورکي دا په برکت دي چې کوم انسان لوري هغه انسان له برکت ورکي چې کوم انسان ګوري هغه انسان له برکت ورکي اوس موږ ورته ګورو داسې تا ته قران خپل برکت درکې تا ته قران خپل برکت درکې څه برکت درکې دله دلته غوتا ته غنه شي ویل خانه حدیث کې رسول پاک ویل دي یو سړی قران ته ناسي قران وای ګوري ورته نو دا سړی الله تعالی په ملائکو کې ذکر کی کمی ملائکی چې الله څخه دي د زمکی د اسمان نونو دا نه الله څنګه چې کوم ملایي صحیح حدیث دی نو الله دې ذکر کی هغه ملائکو کې چې الله څخه دي دا برکت درک کنا ونو خو پټ کې نه پويګو وګورو ورته راغلی په دې طلب باندې په دې نیت باندې نو الله دل برکت درک مبارک قارئه سامعه خادمه قارئه طالبه مبارک دی قاری سامع طالب ټول له برکت ورکي داسې به څوک ورته وکی دی غلا برکت ورکي ګوري ورته غلا برکت ورکي دا سی برکتی کتاب دی ښا الله دې د قران دا برکات تاسو مونږ لراکي ځکه مونږه طالبان یو مونږه ول راغلی یو نو د قران برکات ته الله مونږه تاسو سره شامل حال او ساتي ښا او تاسو ځان سره وړي به ان شاء الله د قران برکات دا سی برکات د افراط تفرید نه پاک صفا برکات به الله درکې اوس به ته دې برکات ته ګوري بیا دنیا په قبر کې په قیامت کې په جنت کې دا برکت پرته الته معلومیږي ښا دلته به خود تکلیف کې مشقت بکې یخنی ګرمي دا به برداشت کې مشقت رسول پاک ته لګ رسیدلو حتا بلغ من الجهد او جهد څومره تکلیف ورته رسیدلو تا ته هم تکلیف را دي طالبا خفه کېږه ما اړلوې کا حوصله لویه کا شیطانی وسوسو نه ځان اوساته تا ته الله د قران ډیر لوی برکات درکې ښا مبارکون داسې برکتی شاه ولی الله ته وای دا مبارکون باب لازمی دی په معنا د متعدی به ګرځوي ښا مبارکون ليدبروا آیاته چې تدبر کوي په آیاتونو کتاب کې دی آیاتونو کې به تدبر کې تفکر به کې ښه تدبر او تفکر په قران کې ډېر لوی شی دی نو چې دا دی وکړو وليتذكر اولو الالباب نو نصیحت په والی صاحبان د عقل چې چا کې عقل وي هغه به د قران نه نصیحت واخلي د عقاید اصلاح به وکي د اعمال اصلاح به وکي د ظاهر اصلاح به وکي د باطن اصلاح به وکي د مسلمانانو اصلاح به وکي د مسلمانانو اصلاح به وکي مسلمان ته به ورته هغه مسلمان به په دې یو آیات باندې عمل وکي هغه مسلمان به دې آیات ته فکر وکي هغه مسلمان به دې آیات ته وګوري هغه به رښتیا رب العالمین مونږ ته زمونږ د فائدې د پاره دا کتاب را لېګل دي نو دنیا با نجات عمومي د هر قسم عذاب نه با نجات عمومي د دې د پاره نو موضوع توحید او د اصولیانو تعریف کې کې هم جا بالکل صحیح دی او کدا تعریف کې او دویم تعبیر اصلاح العلم والعمل دویم تعبیر دا دی اصلاح العلم والعمل اصلاح د علم او د عمل غرض او غایه دا دی اصلاح العلم والعمل خا او بل تعبیر دا دی سعادت دارینو تب سعید خوش قسمت به نیک بخت چې ورته وای نیک بخت به چې قران ته نافي په دنیا کې نیک بخت به په آخرت کې دا د کوم ځای نه راغلی دا نیک بختیه نو دا قران ویل دي هغه آیات څنګه د اما آیات ینکم مني هدن فمن تبع هدايا فلا يدل ولا يشقى د قران نه را واخله سعادت د دارین دا فلا يدل في الدنيا ولا يشقى في الاخره نه بشقیږي په اخرت کې سعادت د دارین شکنه نو موضوع توحید او تعریف د غایات یا د اصولیاتو تعریف او غرض او غایه صدا سعادت ته دارینو سعید به په دنیا کې د دین لوی خوش قسمتي نشته دنیا کې چې قران ته نه طالبان دا ډیر لوی سعادت ته یقین ساته هر مسلمان خذلا تړیلا لوی لا وړو کلا چې دې قران ته ناشتي او قران وای خدای دې دا زمون همیشه نصیب وساتي او د تاسو نه دې الله نور تو ورسي نو سعادت تدارې نو ده او اصلاح العلم والعمل کوي اغم ټیک دې اصلاح ستاسو علم بکې او ستاسو عمل بکې نو چې اصلاح د علم او د عمل شي نو با شي شو کنه نو موضوع دا او دا خو د قران شریف موضوع ده دا د قران شریف تعریف شو دا د قران شریف غرض او غایه شو ځکه هر علم کې چې شروع کې دا درې واړه پکې وای دا شو اوس په دیږي نو بعضی حضرات چې وایي چې انسان دی دغه خبره راجح نه ده او بعضی وای چې جهاد د دوم راجح نه ده موضوع د قران توحید دی د توحید د بار تعالی نه مرته خبره کوي پاغي برته دلایل وای امثله بدرته وای او راغله مې دغه چې کفر او تیار او شرک چې خدای نه پیژنې دې د پار راغلو نو دا شو هغه تفسیر معنا د کشف او بیان ته وایي تفسیر څه ته وایي کشف او بیان ته وایي اوس موضوع د علم تفسیر څه دی یو خو موضوع د قران شو کنه دا خو د کتاب موضوع شو د قران علم تفسیر موضوع څه ده د علم تفسیر دا تعریف څه دی د علم تفسیر غرض او غایه څه ده هغه د کتاب شو د قران شو او دی لراشه چې د د علم تفسیر دا خو یو مستقل علم دی وای شوی وای د پی ډی کړی د په تفسیر کې د پی ډی کړی د په فقہ کې ډاکټر دی وای نو د علم تفسیر موضوع څه ده هغه او د علم تفسیر نو لغوي معنا فطر يفطر تفسيرا بقا معنا کشف او بیان ته وي اصلاح د مفسرین په اصطلاح کې تعریف مختلف ذکر کړی دی ښا د علم تفسیر بیان علما مختلف ذکر کړی ذکر د هر چا خپل ذوق او شوق دی ذوق او شوق ذکر دی علامه زرکشی رحمت الله علیه وای چې علم التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه استخراج ذا أحكام وذا حكم واستمداد ذلك من علم من علم اللغة والنحو والتصريف د بشر په قواعد عربیه سره کشف الظنون دا ویل دا دا غي تعریف کړی دی زرکشی رحمت الله علیه قبلګار رحمت الله علیه به د قران د علم تفسیر تعریف ډیر آسان کو چې طالب باندې با ابتدایي طالب او منتهي طالب به پویدو د لوی خلکو کمال لا دی چې کرانه خبره اسانه کی آی بوي موضوع د علم تفسیر سره قران موضوع د علم تفسیر سره قران د کتاب د الله نه بیان موضوع قران شکر د قران دی یو آیات نه دی یو کلمې نه دی یو صورت نه ورته تعریف کوي کنه تفسیر ورته کوي تفسیر خو دې ته وایي نو علم تفسیر موضوع څه ده قران تعریف څه ده نابوي تعریف دا ده هو علم يعرف به دا علم تفسیر هو علم دا علم ده يعرف به چې پیجندې شي به په دې علم ترا معانی القرآن معنی د قرآن بقدر الطاقه البشريه په قدر د طاقت بشر او دې کې کمال وکړه استاد ډیر طاقتي نو ته ډیر لوی وضاحت او تفسیر به وکي زما ډیر کم طاقتي زبې درته اله معمولی دا غیغه بیان وکم دای انتهایی مبتدی او منتهی ټول له دا تعریف شامل کخه هو علم يعرف به معاني القرآن چې معنی د قرآن بقدر الطاقة البشرية په قدر د طاقت د بشر نو ګور منتهي طالب لا ابتدایي طالب دواړو له شامل شکنه دغه تعریف داسیو زرکشی رحمت الله علیه ګران دا کړی دی او دا غي تعریف ډیر اسان دی دا ټول له شامل دی ته د خپل طاقت مطابق لګیاي زه د خپل طاقت د د خپل طاقت متعلق لګیا دی هغه وای او بیانې څوک په ډیر وخت اخلي څوک لږ وخت اخلي دا غي تعریف جامع معنی ما تخکاری او که تاسو مرته سوچ کو نه ان شاء الله چې ټول ته به فائدہ رسي او زمونږه دوره طاقت نشته دی چې موږ نظر کشی رحمت الله و استخراج احکامه و حکمه موږ له احکام دا غي نه کم ځای کې مسله راو باسل شي استم او د فقهاو کار دی او د مجتهدینو کار دی او د امامانو کار دی او دا غي کار دی اوس کته دې زمانه کې ځان نه مجتهد جوړه دنیا بغیر کا کې دنیا به غرق کې غامیدی زناور لګیا دی خرافات وای قادیانه خرافات وای تفهیم ولا خرافات ویل دي کنه تفهیم کې هغه څومره خرافات ویل دي پیغمبرانو باندې او پیغمبر معصوم ته نوم نه پاتې شوی د دې خلکو نه پیغمبر هم نه پاتې شوی توبه هوشي یوسف علی السلام ډیکټیټر وو ډیکټیټر ورته وای وای شو نن زمانه کې تعریف یې نه شم کول چې ډیکټیټر څه ته وای چې دا غړ ډانډي په زور باندې یو کار کوي د مطلب دا دی نوح علیہ السلام وای د رسالت حق نه دی ادا کړی دا څومره خرافات دي کنه یونس علیہ السلام حق د تبلیغ نه دی ادا کړی پاتې شوی نو هغه مونږ پرې د پیغمبران ته نخلاصيږي وې غلط تفسیر په تفاسیرو کې تفهیم دی پوه شئ انن دا خلق دغه کوي به استاد ویل دي پوه نه دي پوه شوې دا وی استاد تعریف کې نو غرق شوې ځان دې غرق د تمام مذاهب اربعون خلاف لاړ هغه لیکي وي تفسیر کوم په خپل خوخه هو شي زه چا تقلید نکوم په خپل ډیر په عبده په روان دي عبده هم د قشان او آزاد بے باک سره دي زلال القران هغه کړي دي دغه نه بعد استخراجات کړي دي نه دوره کړی دا نه د استاد نه ویل دي نو سر لاندې پریوته دي سر لاندې پریوته دي کنه اوس خلک جوابونه کوي دا غي جوابونه کوي علما دا غي مرګري جوابونه کوي په کتاب نه خنرو کیږي کتاب کې چې هغه ته پړلې دا او په کې پراته دي دا غي نه غسه چلو کی وای شي ذکر علماء په دوال او مدل حکم کړی دی ها الله دې چې مونږه تاسو بچو ساتي الله دې ذات خلقونه مونږه بچو ساتي او ټیک ته خلق مې دا کې مونږه هم قدر کو لیکن چې کوم ځای خطا شوی خطاب ورته وو قدر خو ځان نه خبره ده او خطا ځان نه خبره چې هغه د جمهور نه د تمامو نه خلاف کړی دی او د پیغمبر شان کای کی نقصان کړی دی هغه نشاندهی به خو کو کنه او که تاسو ته غذر عوالم یو یو درته هم تاسو وای توبه خلک لیونی چې دا ګوري خلک لیونی دي چې دا ګوري پاګلان دي خدای دې مونږه دا نه اوساتي نو د دې وجنا ذات تعریفک چې هغه ستاد لپاره د ټولو لپاره هغه فائدہ من شي او علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقه البشريه دا تعریف شو او غرض غایه د سعادت تدارین شو وشي او د تفسیر د فسر نه کشف ته وای کلاوالی ته وای کلاواله کشف کوي تا ته د یو مسلې د یو معنی چې دا چا کړی دا ته به ترجیح ورکې کومې معنی لا چې کوم د اصحابانو نه منقولي د رسول پاک نه راغلي اصحابانو را هغه معنی لا به ترجیح ورکې یا تفسیر په سلور قسمه ده یو تفسیر بالقران ده تفسیر بالقران تفسیر د قران په قران سره دا اعلی تفسیر دی ښا القران يفسر بعضه بعضا قران تفسیر کوي بعض د بعض دا اعلی تفسیر دی دویم تفسیر دی په احادیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې ځکه د قران شارح توکو رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو موږ ته خو شارح بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه نه موږ اپ لدی په لذو بیا په بل غاړه کې دا په خپل خو خلیګیا دي کنه وی پیغمبر حق نه دی ادا کړی وو شو ډیکټیټر دا دا دا ها بل تفسیر په اقوال د اصحابو دا خبره دا معنا چا کړ مجاهد تپ کړي دا ابن عباس کړي دا دا ابن مسعود کړي دا رضی الله عنهم نو موږ هغه حدیث هغه معنا اخلوخه دا دریم تفسیر دی سرم تفسیر د مفسرینو په قواعد د اصول د نحو په قاعده سره چې هغه کړه دي مفسرینو لکه تفسیر کبیر ته وګوره راځي ورپسې الوسی ته وګوره وښوي مظهری ته وګوره زا زا زا زا ټول ګوره د قران یو بحر عمیق دی د دې غاړه چانه د معلومه کړي خانه او د اصحابانو په وخت کې دا تفاتیر نو دیو یاد یو ټکی دیو یاد یو ټکی دیو دات نه راغلي دي دات مجموعه لکه موږ تفاتیر ګولو د جلالین او کمالین شو دا دا دا دا دات نو دا تفسیرونه په درې مسدای کې شوی دي ښا اول تفسیر تفسیر اتبری دی تفسیر تبری دا اول شوی دی نو دومره لوی ولیکو دومره لوی ولیکو چې بیا کتنه هغه دا به سو ګوري دا خو عمر د انسان خلاص کی نو بیا یې کم ک بیا یې کم ک کم ک کم ک کم نو شلو جلد ته راوست تفسیر تبری هغه بیا شلو جلدو تر اوس دې نیم کم کړی دی چې دا به سو ګوري او عمر به اخلاص شي خانه دا به علوم جدا وو وګورئ تاسو تفسیر د علاء الدین رحمت الله علیه زر جلد تفسیر دی زر جلد به سو ګوري ته وای دا به سو کو کته شي عمر به اخلاص شي هغه به وګوري تفسیر حدائق ذات باجا 1500 جلد ده 1500 جلد چې ګوري عمر به اخلاص شي ده تفسیر وفا هغه 300 جلد ده دا سلوات یا 200 اتیا سل دا خو ډیر شی دي دومره تفسیرونه شوي دي لیکن لوی لوی تفاسیر دغه دي ښه دغه لوی لوی تفاتیر دي او هغه چې په بسم الله کې کوم فنونه پکې راوستي دي په کومه طریقه ویلي دي کومه مسائل ته راوباسلي دي او کوم محنت کړي دي کوشش کړي دي نو عمرونه پکې خپل په دغه یو دغه کې ذوق او شوق واړي هغه پکې خپل عمرونه فن ختم کړو ښه نو د تفسیر په دغه کې چې هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية بس دا تعريف شو موضوع قرآن شو تف... تفسیر به بحث کوي د قرآن د یو آیات نه د یو سورت نه د یو ټکی نه تتبه تا داغه کوي او غرض غایه څه دی غرض او غایا د علم تفسیر څه دی علم تفسیر اغا غرض او غایا الفرق بین الصحیح چې فرق راولي په ما بین صحیح والغلط او د غلط کې بل تعبیر الضعیف چې ضعیف غلط او ضعیف دا قول راجح دی دا مرجوح دی غرض او غایه دا ده دا معنا راجح ده دا معنا مرجوح ده شان نزول سره دا لګي مقام سره دا لګي راجح او مرجوح ورته وایي ښا اعتصام مونږ له ګول په کړای محکمه باندې محکمه کړای باندې دی مونږ له کلکه ولګول الاعتصام بالعروه الوثقا ځکه قران خدا سی یو کتاب دی چې عجیب بیان درته کوي او یو مسلې ته چې ګوتې واچي غوړته یو مسله نورې مسلې بدر تراړي نورې مسلې بدر تراړي الاعتصام بالعروه الاسقا اصلاح العلم والعمل علم باندې ټیک کړي عمل باندې ټیک کړي ظاهر او باطن باندې ټیک کړي د دې ټول مقصد او غرض څه دی چې ستا خپل خالق سره تعلق پیدا شي خپل خالق سره دې تعلق پیدا شي د دې لپاره دا دوره کوشش دا مفسرین چې کوي او دومره محنت کړي دي او دا طالبان دومره علم کوي او دومره وختونه او سفر کوي د دې ټول مقصد څه دی د الله رضا ته الله قربت په علم حاصلېږي ښا وردوان من الله اکبر رضا د الله د ټولو نه زیاته ده که صوفیه کرام دي که علما کرام دي که طالبان عظام دي د ټولو مقصد رضا د الله ده کدا قران ته ناس وي دا رضا د الله ده که زکه وي رضا د الله ده پاره که بل ته رسو د رضا د الله ده پاره چې الله را ناراضي شي الله دې قبول کړي ازغه دور سوال کوم چې الله د طالبانو زړه ته ورسه سینو کې خخ کې او دا سینې والا علم دی او بیا د دې د سینو نه نور ته ورسه نو الله دې موږ تاسو له استقامت راکړي او دا د الله تعالی قربت یو لوی نشانه ده او دا د الله تعالی د انعام او د احسان په تا باندې په ما باندې په مسلمان په خزا په سړی باندې چې هغه قران ته وکی دی او کی دی ورته او طلب په لکه پیدا شي طالب شي کوری که بهري که په هر ځای کې که هر وطن کې خو چې وګي ورته یې د قربت با الله تعالی ځخه دلته الله تعالی د دې اجر ورکړي قران خو زمونږ د نجات لپاره راغلی دی چې مخلوق نجات ومي د هلاکت نه او نجات ومون ته اصحابانو د جهنم نه نجات ومون ته کنه د هلاکت نه نجات ومون ته کنه نو نجات ولا ورکو دا خو نجات ورکي نو موضوع د علم تفسیر تاسو پیژند موضوع د علم تفسیر سره قران او تعریف د علم تفسیر سره هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية بس دا منتهي او ابتدائي طالب دواړو ته فائدہ ورکړه دې دار خپل خپل طاقت سره لیږي غرض او غایه صدا سعادت د دارینو سعادت د دارینو په دواړو جهانو کې به سعید وي سعادت د دارینو هغه د قران نه راغسته شوی دی اما یاتینکم من هدن فمن تبع هدايا فلا يدل ولا نو نه به گمراه کیږي په دنیا کې ولا يشقى ان به شقي کیږي گمراه کیږي گمراه نه به د دنیا کې الله بچو ساتي او شقاوت اخیره د اخرت به الله بچو ساتي نورونو دا د قران شریف هغه موضوع دا د قران شریف تعریف دا د قران شریف غرض او غایه د علم تفسیر غرض او غایه تاسو پیجند د علم تفسیر چې قران غزان له علم تفسیر خو یو جدا علم دی پای کې موږ شروع کو کنه نو چې هغه پیجندې شي انو دا هغه رانوړې شو او سوره فاتحه مقدم شو اول سورت خو هغه وکنه اول سورت هغه او فاتحه دا نازل شوه د پست مدثر نه دا پنځم سورت ته په اعتبار د نزول سره او په اعتبار د ترتیب عثماني سره اول سورت شو سوال دا نو د دې څه جواب دی نو جواب دا دی دا سوره فاتحه ځکه مقدم شو چې فاتحه لم جواب کوم نو هغه به تاسو پوه شئ فاتحه اجمالی قران شریف دی اجمال مقدمی په تفصیل باندې هی کنه عرب عجم قائل دي د دې ښه چې اجمال مقدمي په تفصیل باندې فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفصیل له او دا د سنه معلومیږي چې فاتحه اجمالی قران شریف دی باقی قران شریف تفسیر دا د سنه معلومیږي نو مو دا د دې قول الله تعالی نه معلومیږي نو والقران العظیم معطوف غیر د معطوفن علینا والقران المفصل مطلب دا دی قران مفصل مې درک نو یو مې درته قران اجمالی درک یو مې درته تفصیلی درک اجمالی قران شریف سوره فاتحه او اپل من تفصیلی قران درک نو د آیات نه معلومه شو چې فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفصیل اجمال مقدمی په تفصیل باندې یو دلیل څه دی آیات شریف آیات تاسو پیژند دویم دلیل څه دی دویم دلیل حدیث راوړی دی هغه حدیث در تمام مشکات شریف دا حدیث راوړی دی دویم دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ارشاد کوي په حدیث مبارک کې رسول پاک ارشاد کوي رو امام احمد فی مسندی ان ابی ابن کعب قرأ علی النبی صلی الله علیه وسلم ام القرآن دا سبع مثانی دی او قران عظیم دی نو دویم دلیل دا حدیث دی د رسول پاک چې داسې صورت نه په تورات انجیل زبور نه په قران کې نازل شوی دی نو دا معلومه شو د حدیث نه چې دا اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفصیل شو خو شوي په خیال بل حدیث کې راځي لابي سعيد بن معلا هغه وی لو رسول پاک وی لو لو علمنک سوره زه خو هم تاته یو سوره هي اعظم سوره فی القران چې هغه ډیر لوی سوره ته په قران کې الحمدلله رب العالمین هي سبع المثانی والقران العظیم الذي اوتیته هغه چې را کړی شوی دی دا دو حدیث جواب دے دے خبر جواب دے چې فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفسیر یو آیات ایو دا دو حدیث دا د دې دلیل دی چې فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفسیر دی او سوال دا دی چې په دې باندې پوه شو خو په تفصیل باندې څنګه دې ته تفسیر کبیر اشاره کړې تفسیر کبیر په خپل تفسیر کې چې فاتحه اجمالی قران شریف باقی قران شریف تفسیر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه د حضرت علی نه رضی الله تعالی عنه نه نقل کړی دی دا راوړی دی حضرت علی کرم الله وجهه وی چې تمام کتابونه تمام کتابونه آسماني دا په قران کې دي نو ټیک دا بالکل منوي ذکر تمام آسماني کتابونو مقصد او مطلب په قران کې پروت دی فيها كتب قيمه آیات کې ناراضي فيها په دې قران کې کتابونه مستقیم پراته دي نو دا غوي او تمام قران پاک قران شریف پس کې دی په سوره بقره کې دی او ټول سوره بقره دا په سوره فاتحه کې دی ټول سوره بقره په سوره فاتحه کې دی دا یو ځل داسې ویلي دي ښا او د دې په تفصیل باندې تلګ مشکل پويږي نو آسان به کو درته کنه چې دین آسان شي ستا ذهن والی او ستا عقل والی اتی اومنیم او تا ته آسان مشيخه ورونو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه وای چې قران شریف سلور حصے دي سلور حصے دي سلور حصے کړي دي قران شریف او هر حصہ مصدر د پس باندې په الحمدلله باندې قران بدلتا سلور مسائل په زور شور سره بیانې اول مسله د خالقیت چا خدای نه پیژند چا خپل خالق نه پیژند نو مسله د خالقیت پر ته بیانې چې خپل خالق او پیژنوي هغه به نور ته خالقان وي نور ته به خالقان وي دا زوی د چا درک نور ته به نسبت کو غلط نو خپل خالق پیژنه یو اول دوی مربی ستا تربیت څوک کوي مربی څوک دی خپل مربی او پیژنه دوی مربی پیژندل چې زما تربیت څوک کوي ما څوک لویي زه پیدا چا کړم تربیت را لچاراک نو خپل خالق او خپل مربي پیجندل غواړي کافرانو نه پیجندل مسلمان پیجني دریم الله تعالی در باندې څومره رحم وکړو ګور رحم در باندې وکړو څومره خپل سترګې درکړي څومره خپل جبه درکړه څومره خپل غوګونه درکړه ها على هذا القياس دا یغه رحم دی رحم ذکر دی تا سوال نو کړی الله د لدر کړل تا سوال نو کړی الله تعالی دل ایمان درک اسلام درک قران درک او بیا قران تکینول تا خو سوال نو کړی دا خو الله کینول ښا الله راوستي نو اول خالقیت دویم تربیت او دریم رحمان او رحیم برکت دا برکت تر چا درکه دې برکت ته وګوره تور غونته انسان دی شپره کمالات دی پکې انسان ته وګوره کمالات ته وګوره دنیا باندې غوبل جوړ کړي دي سلورم الله وای دا نظام به ختم شي ښا دا دنیا به ختم شي انسان تب ختم شي دا اسمانونه براو غرديږي تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيلا هر څه ختم شي نو مالک یوم الدین بادشاہ د رزي د جزا دی قیامت پر راځي په دنیا کې منهمک کیږه ما په دنیا کې داسې غرق کیږه ما قیامت را روان دي ته تلون کې ما عندكم ينفذ وما عند الله باق منګه تا نظام دنیا دا هر څه ختمې دواله دي دا تلو واله دي ښا دا تلو واله دي نو مالک یوم الدین بادشاہ د رد د جزا له جزا برازي جزا بدر کوي چې سدي کړي دا غي عمل جزا به درکې بدله به درکې نو هغه وای قران شریف سلور حصې دي او سلور مزامین بیانې سلور مزامین درته بیانې په سلور حصو کې اول حصہ خالقیت دویمه حصہ کې تر تربیت په درېمه حصہ کې برکت په سلورم ایسه کې قیامت اوس دې اسانو پیجن ده کنه تمر آسان او هر ایسه چې شروع کی قران سلوري سیک اول ایسه مصدر ده په الحمدلله د سوره انعام پوری مصدر ده په الحمدلله د سوره انعام پورې پدې کې خالقیت په زور بیانېږي نورې مسلې په لکونو پکې راځي نورې مسلې ور سره په لکونو راځي خو تا د خالق چې خپل خالق وپیژنه د سوره انعام نه د سوره کهف پورې مضمون د د تربيت چې ستا مربي څوک دی تخپل مربي او پیژنه نو خبر ته بیانې په زور سره آیاتنا دلایل او امثله هغه به ته بیانې نو بیا به درته وای د سورته کاف نه سورته سبا پورې مضمون د برکت چې برکت ورکوونکې الله دی ښا وګوره د اسمان برکت ته وګوره وګوره د زمکه برکت ته وګوره تبارک الذی جعل فی السماء بروجا استور لیکم برکت ور کړی دی تعالی کوم برکت در کړی دی نو دا بدر ته مشرح بیانې او ته چې هغه ځای ته ورشې نو بیا خیال کوا هغه ته خیال کوا د سوره سبا انا تر وناس پورې مضمون د څه بیانې د قیامت مضمون د قیامت چې مالک یوم الدین بادشاہ د رضی د جزا ده نو دا سلور مضامین بیانې او دا سلور وړرالل په سوره فاتحه کې سلور وال رالل په سوره فاتحه کې ښه مضمون د خالقیت راغې مضمون د تربیت راغې مضمون د برکت راغې مضمون د قیامت راغې سلور وال رالل په سوره فاتحه کې نو قران دا سلور مضامین بیانې او دا سلور وال رالل سورته فاتحه کې اجمالا نو دا اجمالی قران شریف شو او باقی قران شریف تفسیر شو دریم دلیل قول د حضرت علی کرم الله وجهه دی امام ربانی رحمت الله علیه راغسته دی تفسیر کبیر ورته اشاره کړی دا نور ورته اشاره کړی دا دیتا نو دا یې ورته کړی چې تمام قران شریف دا په سوره فاتحه کې اجمالا اجمالا ده کنه تفصیلا خو نه ده کنه او ټول سوره فاتحه په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا صرف په بسم الله الرحمن الرحیم کې ټول سوره فاتحه پرته ده بیا دا ټول بسم الله الرحمن الرحیم په دې حرف د با کې پرته ده به کې دا با نه ده به په دې کې پرته ده دا ګران شي سړی والي چیرې دا ټول څنګه راغې په دې کې نو دا اوس اورېدو سره تعلق لري استادي تقریر دی ته وایخه چې خستا زین واخلي ستا یاد شي نو ته به پاغي باندې پوه شې دا پښتو کې متل وي دریاب وي کوزه کې را بند کو دریاب په کوزه کې کوم ځای بنديږي لیکن دا بند شوی دی کنه دا بند کړی چې ټول قران شریف په سورې فاتحه کې راو دریاب کوزه کې راو ځکه نه او ټول فاتحه په بسم الله الرحمن الرحیم کې راوسته اټول بسم الله الرحمن الرحیم په حرف د با کې راوستا دا یې غدریاب پس کې باندې کو زکه دا دا غي نذیر د خلق واکي مثال وای اذان له یو متل جو کړي دی متل نه دی دا حقیقت دی چې کوزه کې دریاب را لو کان من بعدی سبعه وبحر ما نفذت کلمات الله ودر یابونه کنور شي داسي معانی کلمات الله و برابر نکی ښا نو معنی د کلام د الله تعالی هغه برابر نکی که دور دریابونه و دور نور نور شي یو دا دریاب شي ولو كان من بعده سبعه ابحر ما نفذت معاني كلمات الله خلاص بنشي معاني الكلام التو بیا دې معنا نو اجمال د فاتحه د پاره یو دلیل آیات مبارک شو دویم احادیث مبارک شو او دریم قول حضرت علی کرم الله وجهه او داغي تفسیر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه په دې طریقه باندې کړی دی نو ټول قران شریف په سوره فاتحه کې راغی قران سلور حصیق او هر ایسه مصدر په الحمدلله باندې پاوله کې بیان د خالقیت غالبا تربیت غالبا برکت غالبا غالبا بور سره وایخه او د قیامت غالبا نور مسلې په دې ذیل کې دومره راضی په لکونو مسلې په دې سلويخت ورځو کې به تاسو په لکونو مسلې او پیژنې ښه په لکونو مسلې چې ته ورته خیال کې فکر کې لک تدبر کې لک خیال کې لک فکر کې بیا ته وګوره نو دا به او پیژنې الله دې مونږه تاسو لا په دې باندې خزه نشین کی او الله دې مونږه تاسو ته یاد پاتې کیخه او دریم قول له حضرت علی کرم الله وجهه او تشریح داغه امام ربانی رحمت الله علیه درته کړی ده زکه تقدیم د فاتحه راغی او تقدیم د فاتحه کې چې دا اجمالی قران شریف دی باقی قران شریف تفصیل دی دا یو وجه د تقدیم د فاتحه دلته کې راغله اوس دا ټول سلور واړه دلته سوال دار اغل دی چې ته مونږ توای چې خالقیت بیانې نو الحمدلله چې راغل دی دلته خو الحمد راغل دی الحمدلله پکار خدا او الحمدلله خالق حمد د خالق لره پکارو کنه نو الحمدلله خالق یو نیوی الحمدلله یو وی نو دې کې مسله دا دا موضوع ته اشاره ده ته قران د سوره فاتحه موضوع د سوره فاتحه توحید ده دا غي ته اشاره ده او دلته وی الحمدلله نو دا د طالبانو مشهور خبره ده ذکر د علم وی او مراد نسی وصف مشهوره ذکر د علم مراد سی وصف مشهوره نو دلته ذکر د الله ده مرات خالقون دې ذکر د الله دې او مرات خالقون دې ذکر د علم مرات نه وصف مشهور ده لکه د دې مثال وای لكل فرعون موسی هر فرعون د پاره موسی یې کنا ها نو فرعونان ډیر دي نه فرعون خو یو موسی هم یو نو دا څنګه ویلي کل فرعون موسی ذکر د علم مرات نه وصف مشهوره هلته جواب کې ذکر د علم دی مرات نه وصف مشهوره دی دا طالبانو یو مسلمه قاعده ده نو د دې وجنه ذکر د علم ذکر شو چې الحمدلله او مراد خالق نه چې الله خالق دی نو راغله په انسان باندې داسې وخت یعنی راغلو چې دې نو شی موجود نو نو موجودو انو الله تعالی وجود تراوست په کوم شکل سره راوست په کوم شکل سره راوست نو شکل ورته خي حدیث کې راځي الله تعالی دا مینا څخه وادي محصر دغل تک یو کند ده پاغي کې ملک تویرا تمامي دنیا نه خار راغونډک یو موټه خار راغونډک نو ملک موټه ملک ته په کتابونو لیک تفسیر سره وې اجمال سره وام هاي وای جبرئیل اسلام ته وی هغه وینا راغونډه کړه چې راغونډه کړه الته کې کې خدا نو پاغي باندې سلوي خره دي باران وریدو سلوي خره دي په باران وریدو او الله اتیان پیدا کړ پاغي خټه کې ګرځي دل ګرځي دل ګرځي دل سم خټه کړه ډیر شی و یو ورځ په خوشاله باران ورېدل دی یو کم سلوي خره دی په غم باران ورېدل د دې وجه نه غم ډیر خوشحالي لګي خوشحالي چرته کال کې چرته عمر کې او دل را چرته وادو کې هغه یو رس افته خوشحالي بیا توبه او باسي هغه نو غم د دې وجه نه ډیر دی او خوشحالي کمه ده آدم علی السلام الله کالبوت پیدا کړ خوش دیرش غزه وګدو او لږ غزه پلنو هغه ټول د خار نه پیدا نه شیطان سرکوزه بلړو دای لا څه پیدا کړ خوش دې وګرځي نه په دې سپې ما دې په لبوت دې په لړ دې په لبوت داسې وګرځي وی دا خو ډټ دې ټولو ډډ دی پروتو الله تعالی په خپل قدرت کامله سره دا سرته راغله سرمن شو سترګې شوې خلش شوه چې بشوا غوګونه شو داسې پرور ورور باندې داسې زی داسې پرور ور باندې دي چې دیره تر اورسید داسې حالت کې افروت دی نو آدم علی السلام پاتې دو چې پاتې ده نو رسول الله بیا خلق الانسان من عجل د تلوار نه پیدا شي د دغه هم تلوار کړی دغه نه ارته کې تلوار کوي مصیبت ده ځکه آدم علی السلام کړی نه لوادي هم کوي تلوار نورا پاتې بیا پریوته چې پوره مکمل شنو را پاتې شیطان اریان چې اوهو دا یو ساجي بشه پیدا کړ جناتو کتابونه وای د باقی خار نه چا ویل دي د باقی مراغي ویل دي تفسیر مراغي تفسیر مراغي وای د باقی خار نه الله تعالی بی بی صاحب پیدا کړه نو دې ودو د اودو نور وای دا غسه پخته نه راکاګلا نو د دینه بی بی صاحب پیدا کړ اصحاب ظواهر وای ښا اصحاب تحقیق وای نه د باقی خار نه پیدا کړ اصحاب تحقیق وای د باقی خار نه پیدا کړ نو چې آدم علی السلام دا ته وکتل بیبي صاحب ته نو د انسان طبيعت کې دا دغه د ایت لاس کو ملک ورته هو دا څه کې صبر وکا ته د دې مہر ورکه اته لاس کې وی مہر څه شی دی وی مار مہر وی مہر دا دی په اخیری پیغمبر باندې با لفظ له درود شریف وای دای مہر دی ښا نو آدم علی السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لفظ له درود وی د دادی بی بی شو پوه شئ بیا وخت یې رول یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا حيث شئتما خو یو خبره کوي ولا تقربا هذه الشجره دیونه تمنې دیږي وو هلته کې دلتنا الله تعالی التبوت للخا دلتنا الله تعالی التبوت لل نو الله تعالی شیطان وی تعالی الله څه پیدا کو اګوره دومره ملائکو ته دغه وکړه دی او تکبر وک پړ کې او غرور وک یو لوی وکړه تعالی ته شیخ خدای پاک پیدا کړ د تاسو ګوره نور خو خریدې کما کولو پیجن دینا چې دا خو الله پیدا کړ ته ولې دا اعتراض کې دا الله په تخلیق باندې اعتراض کې نو الله تعالی وعلم آدم الاسماء كلها الله آدم علیہ السلام ته نمونه دا شیا او خو حدیث شریف کې راځي حتی القطعه والقطيعه دا رکیبه دا دا تاله دی دا رکیبه دا تاله حتی القطعه والقطيعه دا ټول نمونه دي اشیاء او خو ورته دا توت بیکیاړه دا دا دا دا دا ټول نمونه چې سره انسان په کار راځي د آدم علی السلام لګاو ورته یاد کړل اخوخیو یاد کړل ول راضی به الواد دی ته کنه راضی به نو طبیعت کې هغه شی پروت نو هغه یاد او وی خلټول ته ملائکو ته وی شاو یاد کیدا ملائکو سکا نورانی مخلوق دی غي اوس تکي توت بکیاړه وشي او تعالی رکی به سکي دا او طالب په کار راځي حقیقت سکي نو د یاد کړ ادم علی السلام یاد کړ هغه یاد نکړ شیطان هم یاد نکړ نو بیا ورته الله وی خطا یو تکبر کړو اوس درنه تکبر وباسم ټول ته امر کوي څوک چې په جنت کې یې اوس جدو له ادمه سیدو کې ادم علی السلام ته ادم علی السلام ته سیدو کې نو سیدو کې ملائکو ټولو ادبن تعظیمن دا سیده په ځای د ادب او د سلام ولاړه وخه ځکه شاسب لیکي وکانت سدت عند بني اسرائيل الانحناء دا انحنا چې دا دا سیده و د پنیر د بنی اسرائیل نو ټول ملائکو سیده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سیده و نکړه چې ابلیس سیده و نکړه ابا من وکړه واستكبر تکبر وکړه وکانه من الكافرین یا سوار من الكافرین وګرځید دی یا وده کان فی علم الله من الكافرین نو سیده و نکړه ابلیس ورته وی یا ابلیس ما منعک الله تاسو د اذ امرتک تا ته امر شوی دی تاسو دې ونه کړ زما د امر نه خلاف وکړو ولې دې ونه کړه دغه تکبر او خرابای ځکه دوی دا لاسه شیخ خدای پیدا کړ نو دوی انا خیر منه زه به تر يم بابا آدم عليه السلام نه انا خیر منه خلقته بن خلقته من نار وخلقته من طين زدي د ور نه پیدا کړ دې د خټه نه پیدا کړ خار کې څه دي خټه کې څه شي دي ور کې رڼا ده دومره قما کول د خر نه قما کول زکه ور کې یو صفت ته سوزول کوي او په خاره کې اوصاف دومره دي د شمار نه وتی دي چې سدي د خاره نه دي وښوي معدنیات په دې کې دي ګیسونه په دې کې دي پټرول په دې کې دي اوب په دې کې دي جواهر په دې کې دي لعلونه په دې کې پراته دریاب په دې کې دریابونه په دې کې دي د انسان بودوباش ټول په ځمکه باندې دی د انسان ژوند ټول په ځمکه دی ا د ځمکې نه دی انسان د انسان یو جز خاره ده یو جز خاره ده خاره ده کنه اوس دا یو جز خاره د تکور کې نه ملاوي دا ټول کورونه پاخو شو نو خلکو باندې بیماری راځي ولې جز خاره ورته نه ملاوي کنه ټول پاخه دي ټیلونه ټیلونه دي جوړ می بشرته کې سفر سي دي کله میده پر سي دي کله ترخو کې شوی کله ولې خاره ورته نه ملاوي ادا مشران دی باندې خار کې ګرځیدل پراتبو دا عرب اوسم په دې عمل کوي یو ورځ هغه خار کې پراتی خان شګو کې دی او لدی چې بدن ته دا خار راشي دا غره فائدہ من شي او دا ډیر ماشوم نه نیازبی نه لکی څوګه کته نه پرې نه چی چی کوي او چی مرمشای ته نه جوړ شي پرې کې دا لکه چې دی نالای کې دی خار کې اوس کړی چې بدن ته خو هغه جز راشي کنه نو یو چې دی خار لا خار ته دی پرې دینه او دا مرزونه وسیوا کیږي ځکه اکچو کورونو کې نه دومره نو چې هغه پیدا کو ابلیس او تسیدا و نکړه ادوی انا خیر منه از به تر الله تعالی بابا آدم علیہ السلام ته وی تا خو ځان ته نسبت وک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تا خو داسې ونی لکه چې ابلیس ماته وي خوش وي بابا آدم علی السلام ورته وی یا الله زمنم چې هر څه ستاده غاړي دي خیر او شر دا منم هر څه خیر او شر ستاده غاړي دي خو مال ادب راغې چې زتا ته نسبت وکم ما ځان ته ذکر وکړ چې ربنا ظلمنا انفسنا ما ځان ته وکړ الله ورتوی مولانا روم وی گفت من هم پات کان داشتم ما استاد دی قدر او کتوبه مې قبول کړه ما استاد دی قدر او چې تا تواضع وکړه انکساری دی وکړه نو ما استاد دې قدر وکړ چې زه توبه مې نه قبول کړه نو توبه یې الله قبول کړه ا شیطان داغه توبه نه قبول شو نو شو اداغه توبه دا چې آدم علی السلام تسویده وکړه تا د الله د امر نه خلاف کړل قیامت کې ورته وي دا اوس ورته وکړه کنه ما دنیا کې نه وکړ اوس ورته ولې وکم خو دا ډور له ناکاره شعر ښه هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا نو خپل خالق پیجندل نو الحمد لله الحمد للخالق صفات کامله خالق لره دي ښا نو چې خپل خالق سره او پیجنې نو به کامیاب شو مسلمان پیجنې کافر نه پیجنې دهریان وای موږ دار پیدا کړیو دهریان په هغه چینیان روسیان دې ټول ته وګوره نو الحمدلله خالق حمد خالق لره ذکر د علم او مرات وصف مشهوره اوس چې خالق ش الله پیدا کړ نو تربیت سوک کوي رب العالمین رب مربی ته وی پالون کی پښتو کې پالون کې وی ښا پښتو کې سوی پالون کې پالون کې د تمام مخلوقات دی الله ټول مخلوق پالي د وجه سلور سو مخلوق دي الله د ټول تربيت کوي د اوبو د لوندې د اوبو شپږ سو مخلوق دي د ټول تربيت سو کوي نو دا زر شو د دې زر تربيت الله کوي نو ما ته نه ری غوخه غم مکو ومنګ بد دې لایقو چې کله انسان باندې ابتلا امتحان راولي دا په دې انسان ابتلا لګي دا الله تعالی نیریږي مربي د تمام مخلوقات ده نو تربيت الله ورکي نو خالق الله دې پیدا کړ تربيت الله ورکي لوی الله کړی نو الله یو خپل تربيت ته اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم یاد کی په وخت کې چوي تاسو پوچې پوچې ماشومان په ګیرو د میندو کې نو ما څنګه لوي کړی دنیا ته میراوستي فلا تزكون انفسكم بل الله يزك ځان نه بزرګ جمیل مو جوړو چې ځان ته زبرګ برګ وای بل الله يزكي من يشاء پاکي الله تعالی غسو چې رضا یو شيخه نو مربي رب العالمین یو ویخه پالون کې تمام مخلوقات ته که مخلوقات کې حیوانات دي کاغه کافر دي کاغه منون کې دي او انکار کوون کې دي خو د ټول مخلوق پالون کې دی الله تعالی که دوست دی او که دشمن دی الله یې تربيت کوي الله ولا رزق ور کوي دي کافرانو له حق لا رزق ور کوي اے کریمی کې از خزانه غیب گبر ترتا وظیفه خرداری دوستا را کجا کنی محروم تو کې با دشمنان نظر داری ته دشمنان پالي د دوستان بسنګ هیر کی لیکن الله په مقدار ور کوي ولکه ينزل بقدر ما يشاء دي کې د انسان اصلاح ده چې د په مقدار رزق ور کوي ښا کبي مقدار رزق ور کوي نرور الله ته کمی نشته دی لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا بیا بغاوت کوي او چې چا ته ډیر دولت راشي نو بغاوت شروع کی کنه ناکار کارونه ناکار اقوال افعال سو سو سو شروع کی نو الله ورته وای چې سا خالق خو دې مولې پیجندم رب العالمین تربیت پالون کې دې تربیت تل زدر کوم خا تربیت ته زکو الرحمن الرحیم رحمان دے او رحیم دے دلته دو نمونه راړل طالبان یو رحمان او بل رحیم رحمان کې اشاره ده چاته برکت دنیوی ته رحیم کې اشاره ده ستا برکت اخروی ته دا دو نمونه ول راړل ځکه یو کې اشاره ده برکت د دنیا ته او په دویم کې اشاره ده برکت د آخرت ته لکه دا وای اولیاء ټول اولیاء الله ټول دا وای یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره اے رحمان په دنیا کې نو رحمان دنیا سره لګی و یا رحیم الاخره اے رحیم په آخرت کې نو رحیم د آخرت سره لګی ښا نو الحمدلله کې خالقیت راغې خدای دې وبخا رب العالمین کې تربیت راغې زه اوس تربیت ګورم تمام دنیا تربیت کوي د تمام مخلوق تربیت کوي دا الله مخلوق الله ته معلوم دی او دا ظرف موږ ته حدیث ویلي دي د رسول پاک ته سلور ته ود وجې دي شپږ ته ود دریاب دي دا خو رسول پاک ویلي نور مخلوق پته خو نه لګي د ټولو تربيت سو کوي اوس الله وی دا درې مراتب دي د پیدا کېدو نو تر تربيت دغه تربيت ته محتاج کنا نو دی وړو کې لګوره پیدا شي نو دلې دوا نو کران پیدا کی یو مور یو پلا شابه دې په تربيت کې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ته ورته بیا دا ووایه او د دې رامیتوب ته وګوره د قران دی حکم ته وګوره آیاتونو ته وګوره څومره باغیان دي د الله د حکم نه نو خپل خالق خپل مربي او برکت ورکون کې دا انسان او پیجن دی کی بادشاہ د رضی د جزا ده بادشاہ د رضی د جزا ده مالک یوم الدین کې ست اشاره ده بس رورا د دنیا د درې مراتب پیدا شوي یو تربیت درکو لوی عالم شوي لوی افسر شوي لوی سړی شوي برکت یې دل درک تعلیم له برکت دواړه ورکی چاله یو برکت ورکی تشت دنیا چاله دواړه ورکی د آخرت هم ورکی مسلمان له دواړه ورکړي دي ښا هم د دنیا برکت هم د آخرت برکت خود دا خود مراتب د دنیا او ختم شو مالک یوم الدین بادشاہ د رزي د جزا دی اوس په جزا راضی خانه اوس په جزا راضی ولي اوس آیات ته وګورئ واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مالک یوم الدین او د آیات دواړه ولګیدل کنه دا اخیری آیات ته قران نه او دلته کې مالک یوم الدین وی الته کې سوی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا خیرت غم د کوخه د دنیا لا خطیر شو ها خطیر شو تیر شي تیریږي زیروانه ده او د اخرت غم دی وکا یو ژوند را روان دی ابدی الابد هغه د ختمېدو نه دی د خلاصېدو نه دی نه خلاصېږي نه ختمېږي ښا نه خلاصېږي او نه ختمېږي ابدی الابد ژوند دی ښا الله دې زموږ هغه ژوند خسته کی دا ژوند دې الله خسته کی الله دې مؤمن فکر اخرت تکي نو اجمالا قران شریف د مالک یوم الدین باندې په اجمال کې ختم شو ځکه اول مضمون کې خالقیت راغی فالحمدلله وجه ته معلومه ده ذکر د علم مراتب او مشوره نو خالقیت شو او دویم رب العالمین مضمون د تربیت راغی ځکه چې پیدا کونه تربیت ته محتاج ده کنه نو تربیت تربیت مضمون راغی الرحمن الرحیم د برکت مضمون راغی دی وای خدای پاکا دا زوی می افسر کی دا بل سړی وای خدای دا زوی می لوی عالم کی قاری کی حافظ کی برکت د دنیا ول ورکی برکت د اخرت ول ورکی الرحمن الرحیم رحمان کی برکت د دنیا ته رحیم کی برکت د اخرت ته اشاره ده مدنا مراتب خلاص شو د دنیا د دغه پوری دنیا وروره اپل ختم لخه اوس الله وی مالک یوم الدین بادشاہ د رد د جزا ده اوس به جزا راځي قیامت پر راځي د دنیا نه بځي دا دنیا دا دار امتحان دی ښا دا یو څو ورځې دی یو څو کال دی یو څو وخت دی لغون ته په دې غرور مکوا په دې کې ځان داسې مکه لکه ملخ چې کته زور کوي دې کې اخرت د پاره سوکا د دنیا ژوند او د دنیا باندې دوکه نشي دا دنیا سړی دوکه کوي ډیر سخت دوکه باز شی دی یو شیطان یو دنیا یو یاد کې الله دواړه ذکر کړی لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ور دواړه ذکر کړ په یو یاد کې لا تغرنکم الحیات الدنیا دو قدر نه کی تاسو لذات د حیات دنیا لذات دا جاه جلال دا زیب و زینت دا دی دوکه نکی خواه ولا یغرنکم بالله الغرور ا دوکه در نکی تعالی پا اللہ مانے دوکه باز ابلیس یو دنیا دوکه باز دا یو ابلیس دوکه باز دی دا دی دوکه نکی که دوکه اکڑی چې خم خلک دوکه کړی دی هغه کافر کړی دی هغه کافر کو نو دوکې د دنیا نه ا دوکې د ابلیس نه دی الله مونږ بچو ساتي ا د مخلوق د شر نه دی الله مونږ ټول بچو ساتي نو فاتحه اجمالی قران شریف وجه د اجمال پوه شوي او باقی قران شریف تفصیل نو یو دلیل آیات بل حدیث بل قول حضرت علی او تفصیل امام ربانی رحمت الله علیه کړی نو ایاک نعبد اوس دا مالک یوم الدین پوری قران شریف ختم شو مالک یوم الدین پوری قران شریف ختم شو ودلته د ابن عباس حبر الامت ترجمان القران یو قول له هغه له بځای ګوري هغه برابرې نو وو صورتونو مغز او حاصل په دې جمله کې راغی اياک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی عبادت دو قسمه دی مالی بدنی و اياک نستعين او خاص تانه مدد غواړو مونږه په حاجات خپلو کې ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب په ټلیفونو کې ما تحت الاسباب تريد اوازك ما فوق الاسباب مراد دخا غير الله تبع اواز نكو لا تدعو من دون الله له دعوه الحق اياك نعبد خاص تعالی عبادت التوي مخلصين له الدين غير مرتب شکنه التوي اياك نعبد دلتوي نو دا اياك نعبد کې مفول مقدم کو مقرر کله اهتمام الحصر ایاک نعبد ایاک مخک نفول دای مقدم کو او مکرر کو د پاره د اهتمام د حصر حصر راولي ښا تقدیم د ما حقه تاخير فائدہ کوي حصر اختصاص لرا دا حصر مختصر کوي ښا اياك نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه خاص تعالی عبادت کو مونږه و اياک نا اياک نستعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه نو دا قدم المفعول وكرر لاهتمام الحصر دا تقدیم د ما حقه تاخير فائدہ کوي اختصاص لرا لا خاص کو ایاک نعبد خاص صال عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی عبادت دو قسمه دا مالی عبادت شو بدنی عبادت موش شو روجه شو حج وی مشترک دی بعضی وی حج مشترک دی مالی دی هم بدنی دی نو که مالی کې هم ټیک دی که بدنی ور سره کې هم ټیک دی زکات مالی عبادت دی صدقه ورکه مالی عبادت دی مالی عبادت نو عبادت دو قسمه دی مالی وی او که بدنی وی نو عبادت په چا کې دی یو الله که مالی دی او که بدنی دی اوس عبادت غیر الله دا ناجایز دی خان عبادت د غیر الله ناجایز دی بيد الله نه کمالی دی کې بدنی دی عبادت بده یو الله کې ولی اوس مثال په تور یو مسلمان دی هغه نظر وکړ نظر کوي ته غیر الله نو دغه مال خپل برباد کو نظر کیږي بالکل جایز دی خود الله په نوم او که نظر د غیر الله په نوم باندې کې دا مالی عبادت ته لغیر الله دا خو ته مالی عبادت غیر الله لو کو نو مالی عبادت غیر الله لنه کیږي خیال شریف عمره دا مالی عبادت ته او عبادت دی یو الله کیږي نو ته عبادت دی یو الله کوا د غیر الله عبادت مکوخه اوس په دې باندې مسلمانان پرورو په طریقه باندې پویول غواړي چې تاسو مسلمانانو خپل مالونه مخرابوي خپل مالونه بی ضایع اغا مخرج کوي د دې به الله تپوس کوي مثال به درته وا یو مسلمان دی د غیر الله په نوم باندې منښت کړی دا چې ما د فلانی بابا دا ګډ بنل لري دا سنده مې منل لري د لوی ځوان د پیر بابا وغیرہ وغیرہ دا غلط ناجایز غلط ناجائز ولې دا خو عبادت دی او عبادت د چا کیږي د الله نو تاغه د غیر الله وکړه تاغه د بنده عبادت وکړه په طریقه په یو غواړي ښا چرور دا مالی عبادت دی او تا چې دا نظر وکړه دا خو د غیر الله وکړه او نظر لغیر الله حرام دی ناجایز دی ولې نظر د غیر الله کې دا خو عبادت ته غیر عبادت خاصه یو الله لپاره عبادت کوئی مالی وی او که بدنی نو تا د غیر الله عبادت ولې وکړو استاد اعمال دومره قبیح دی یا دا استعمال دومره قیمتي نه دی د مسلمان قیمتي مال دی چې دا ضایع نشي دا برباد نشي دا غلط لار دي شي ذکر دې یو یو پیسې به تاسو کې الله تعالی لتسالن يومئذ عن النعيم دام یو نعمت دې تعالی خدای مال درکړي غلط په دې استعمال بي ځای به دې استعمال نو دې تاسو وکي نو د عبادت یو لغوي معنا ده یو اصطلاحي معنا ده دا لغوي معنا به بیا کو اصطلاحي معنا کې خلک گرفتار دي هغه گرفتار ده ده نظر د غیر الله په نوم باندې کوي او نظر د دنه یو نقصان نه لر کوي حدیث شریف کې راځي د شوم سړی نه مال وباسي دا نظر سلرکای نه ناغه مرض لرکای د شوم سړی نه صرف مال او باتی دی شوم اسم جامدو پیسې نه ورکوله نو الله تعالی چې په بل طریقه باندې غوبا صدقه نو عبادت مالی وی او که بدنی وی دی یو الله وکي د غیر الله عبادت نشته یو دویم زمونږ فقها لیکي ته په لار رواني یو جیب ته لاس کو یو موټي روپۍ دی راواغسته یو زیارت ته پاغې دی وګرځولې دا څنګه دی حرامي حرامي دی وګرځولې الى درائح الاولیاء الكرام مزارات د اولیاء کرام ته فبالاجماع سحت وحرام په اجماع باندې ناجائز او حرام دي ناکار حرام دي دا ولې هغه پاغي باندې تکي ته بابا ته دیو بلو ټول شپه بابا کتاب ګوري زکه طالب لراړه وای سر په غړکا وای شي دلې ورکا جدله وای خدای دې ثواب دې بابا ته ورسه دا سی وایا کنه صحیح طریقه نه کې او غلطه طریقه کې رسول پاک منع کړی دی د کې اتباع د رسول پاک نشته دی د کې اتباع د اصحابانو نشته دی د کې اتباع د تبع تابعین نشته دی دا چا کړی دی چې ته کې د دې وجه نه دا عبادت نه ده وشي یا لوی ځوان را ورسي یا پیر بابا را ورسي دا غلط اوازونه نه ښه نا غره رسی نستا د حال نا خبر ده نا غره رسی نستا د حال نا خبر ده ورته د کور کې ناتې کټ نه جانګيري ولې ها ناس کور کې आवाजونه حالت کې دا څومره غلطه خبره ده ما تحت الاسباب جائز دي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ما تحت الاسباب یو بل نه امداد غواړي یو بل نه امداد طلبوي شی طلبوي یو شی نه غواړي دا کلی دا علاقه دا تعلقات هم د دې لپاره دي چې یو مسلمان به بل مسلمان سره امداد کوي خوش وي ولی ختم نشو خالقیت راغه په اولی سکه تربیت راغه په دویمه سکه برکت راغه په دریمه سکه او قیامت راغه په اخیری سکه سلور هسه دي خالقیت راغه د سوره انعام پورې تربیت راغه د سوره انعام نه سوره کاف پورې او برکت راغی د سورته کاف نه د سورته سبا پورې او د سورته سبا انا تر وناس پورې قیامت راغی مضمون د قیامت مضمون د قیامت ور سره لیکي ښا دا مضمون د خالقیت شو دا مضمون د بر... تربیت شو دا مضمون د برکت شو دا مضمون د قیامت شو غالبا غالبا ار یو سره دی ښا ولي نوري مسلې په دې ذیل کې بدلته نقلیه عقلیه قصص امثال احکام اوامر نواهی د دې په ذیل کې لکونو مسلې بدلته پیش کیږي ښا او اصل دا سلور دغه ذکر کړ د صد پاره چې دا ټول قران شریف په سورې فاتحه کې راشي ښا ټول قران شریف په سورې فاتحه کې راغی اجمالا کنا تاسو په پوه شوي زین کې راغی کنا خدای دې همیشه کله کو ساتي دا یا ساتي د دې ډېرې طریقې دي ښا دا په یو طریقه باندې راغی دا په یو طریقه باندې راغی اوس د دې بل طریقه دا ده یو حدیث کې تاسو لوست دی او کنه لكل شيء قلب هر سیز د پاز زړی دا حدیث د رسول پاک لكل شيء قلب وقلب القرآن قلب القرآن سدي سورة ياسين سورة ياسين تاو سارويل خا اوسي داغي خوان تاو گوري یاسین نا شوروشا د امام مبین اول پوری د دې مطلب راغه په الحمدلله رب العالمین دا آیات را د الا البلاغ الا البلاغ المبین دویم الرحمن الرحیم دا دویمه سراغله دا شپغم راوی خصیم مبین خصیم مبین کې راځي کنه سورته یاسین کې هغه راوی پدې کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا اخره پورې سورته یاسین ختم شو نو ګورا و آیاتا د سوره فاتحه او مبینا د سوره یاسین اوس په پزړه کې راوالي کنه اسی وای دا زړه دی پیجنې نه زړه دی وای زړه دی چې وی پیجنې چې دا زړه دی ښا دا زړه دی په څنګه طریقه باندې زړه دی په دې طریقه باندې زړه دی ښا لكل شيء قلب په قلب القرآن سورة یاسین دا څنګه قلب دی نو تب دا طریقه او پیژنې و آیاتونه د فاتحې شو او مبینه د سورة یاسین شو د هر یو آیات تشریح بدرتا په اول مبین کې بد الحمدلله رب العالمین تشریح وشي په دویم مبین کې بد الرحمن الرحیم تشریح وشي په دریم مبین کې بد مالک یوم الدین تشریح وشي تفصیلا نه دی ګوره اجمالا ته پوه شو دې صورت کې خدا وای دې صورت کې خراته وای د قیامت د اخرت د حبیب نجار واقعات ذکر کړي چې وګوره چا نو منلې اچي چا ومنه نو څنګه انجام شو نو هغه به درته ذکر کوي ښا نو دا د قران شریف د سوره فاتحه و آیاتونه د سوره یاسین و مبین سره تاسو خیال شریف تراغه دا په خپل بیا اولی کوي په خپل جوړ کوي او خواري ورسره کوي کینی نو ته به پوه شي چې و دا آیات تر دې پورې دې تشریح دا آیات تر دې ما خو ته صرف نقشه و خوله موږ اشاره کوو نقشه ته نور ځان کړو کنه نو دا به ته پوه شوي تطبیق راغې چې وفا آیاتونه د فاتحي او دا قلب د قران دی نو قلب خو زړه ته وای دا زړه چې ټیک وی ټول بدن ټیک وی ټول مملکت ټیک وی اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اخذ زړه دې چې زړه صحیح وي نظام بټول صحیح وي بدن به صحیح وي چې زړه خراب وي ټول انسان اعضاء بیکاري نو دا اجمالی قران شریف په قلب د سورۃ یاسین کې څنګه تطبیق کوي څنګه راځي په کومه طریقه راځي نو دا طریقه او پیژنې ښه اوس خواري ستاسو ده تبکینه قران بدان تکینه دا وایاتونه برا واخلي دا و مبینه برا واخلي او د هر آیات تفصیل به وګوري په سورۃ یاسین کې په هر آیات نو اخر کې به درته راشي پوه شي اخر کې به درته راشي په سورۃ یاسین کې اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بس تا ته به الله تعالی دې زړه کې دن کې ښه دا د الله زړه کې خزانه واچوله کاف او نون کاف او نون کاف او نون کې ټوله دنیا بنده کاف او نون کې تمام علم بنده کاف او نون کې تمام ظاهري باطني علوم پراته دي کاف او نون کې دا خزانه ده په دې باندې مونږه تاسو نه پوهیږو اولیاء الله په پوهیږي ښا اولیاء الله په پوهیږي چې هغه په اسرارو د قران باندې په عجایب د قران په غرایب د قران باندې غي پويږي نه غي به پويږي په دې باندې او خدای پاک دې مونږه تاسو له توفیق د دې د پوي او د دې د پیژندلو راکیخه چې دایمه درته طریقه خو له شرف دا ختم شو په دې طریقه باندې اجمالا قران شریف ختم شخه نو اجمال کې ختم شکنه او په تفسیر کې دی الله تعالی ختم کی اوس تفسیر کې دی خدای خبر چې سوره راځو کې ختميږي سوره وخت کې ختميږي کنه هغه الله ته پته ده الله تعالی دې تاسو ما روخ سره جوړ ساتي ختم به کې الله تعالی هي کې سی اورسو اورسو بیان کا بیان کا عزت بزور کوم اورسو او دی کې ورتوي چې استاد الله سره تعلق الو پیدا کی چې خپل خالق پیدا او خپل مالک پیژني او خپل رازق او پیجنې وشي خپل خالق خپل رازق مربي او برکت ورکون کې او قیامت راوستون کې من به ختم شروع ما عندكم ينفذ وما عند الله باق هغه چې من څخه يرفض بس الله تقیږي نو الله دې زمونږه استاسو د اعمال صالحه او توفیق راکړي او الله دې قبول کړي او مونږه ته دې الله تعالی د سوره فاتحه هغه علم راکړي الله دې مونږه تاسو په دې باندې پوي کړي ختم شو او باقی ان شاء الله ک الله تعالی ته منظور نه اوس خو اجمالی قران شریف کې په کې پاتې دي طالبان دا سوره فاتحه ټوله دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغلا دا درته وام کنه دا څنګه راغلا وایا ته سوال دا څنګه راغلا نو زه ته دا راغلا الله کې الله ذکر شوی دی او الحمد لله کې اجر کنا ورو ته وګورئ نو هغه الله نه تاسو غستیو خالقیت ایشابتی نو خالقیت نو په بس مصدر لازم ده کنه هغه ور سره علما طالبان پويږي دا شی یا صراحتن یا ضمنن وی ضمنن حکمن دغه تپروت ته ځکه چې خالق الله شو انو تربيت کوونکې څوک شو الله شکره ته چې یو شی واخلې یو غوی راولې میخ راولې نو اول ولې بوسو غم کې کنه بيزه واخلې نو خو غم ولا کې کنه نو خالق الله دې چې هغه خالق شو نو هغه زبنګ مربي دې تربيت زمونږه کوي مونږه پالي نو خالقیت صراحتن راغې او تربیت ضمنن راغې یو پکې ضمنن راغې طالبان په بسم الله کې یو مضمون سراغې ضمنن دا ویا ساتي ښا درې صراحتن یو پکې ضمنن راغې صراحتن پکې بسم الله خالقیت راغې ښا او تربیت ورسره ضمنن راغې الرحمن د رحمان نه څه مراد دی برکت دنیوي نو د رحمان نه برکت دنیوي مراد دی نو دنیا پکې راغله تمام دنیا پکې راغله دا څومره دنیا پیر شي راځي دا ټول دنیا په رحمان کې راغله رحمان دې په دنیا کې دنیا سره لګی کنه ټول علما ټول اولیاء او رحیم ایاک نا دا مالک یوم الدین اخیری صدا اخیری صدا قران قیامت ته کنه نو ار الرحیم کی ایسا د قیامت رالا یو ایسا تربیت دم نن راغې او درې په کې صراحتا په بسم الله کې رااله بسم الله کې صراحتا څنګه رااله بسم الله نه مراد خالق دی چې خالق الله دی بسم الله الخالق زمنن ور سره راغې تربیت الرحمن نه مراد برکت دنیوي دی دنیا راغله الرحیم رحیم نه مراد اخرت دی اخرت پکې راغې سلور والا مزامی ته بسم الله کې رالل کنه یو زبدن او درې په دا یا ساتي دا شانوای ښه چې تاسو ته یاد وي نو ټول قران شریف په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغی کنه دا ته را دي ښا ټول قران شریف په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغی په دې شان سره دا چې تاسو وې واوریدل کنا زده شو کنا الله دې یاد پاتې کی دا استادان نه وي ښا ایله د دې چل نه وري تاسو خاص کې دیږي دا استاد په سره دغه دونه وي ښا لوګي تیری تکلیف تیری استاد دارا چې چرته دیږي تا ته به اشکال نه دا شو اوس یو ګران خبره ټولو نه ټوله ګران دا ده چې دا سلور واړه بسم الله الرحمن الرحیم ټوله په حرف ته دی با کې راغلا دا پکې ګران ده دی بي کې څنګه راغلا دا مشکله ده نو تاسو دا ذهن متوجه کړئ ذهن متوجه کړئ دا اسانه ده دا ډیر اسانه ده خو ته ذهن متوجه کا دا ستا په مضمون د خلق کې سودا ده چې الله خسته زوی راکې نو امداد واړه په نوم د الله سره بي د بي د پاره سره د استعانت بي د استعانت په مرعي ساتي په مضمون د خلق کې یا الله خسته زوی را لراکه یا الله دا میخه می لنګه کې یا الله دا چلو کې دې دې استعانت په مرعی ساتي په مضمون دو خالقیت کې دې دې استعانت په مضمون مرعي ساتي په مضمون دو تربيت کې یا الله دا زوی خو دې راکه خو خدای پاک اوس عالم کې طالب کې قاری کې حافظ کې عالم کې تربيت ولا خبر کې لوی کې تربيت خو کې نو به دې استعانت با مرعي ساتي په مضمون دو تربيت کې دو شو اوس برکت د دنیا او د آخرت نو به د استعانت په مرزات په مضمون د الرحمن الرحیم کې الرحمن الرحیم چې خدای برکت ولا ورکي زوی خو دې راک تربیت دی ولا ورک اوس ولا برکت ورکي برکت ولا خو عالم کې خو جج کې خو بادشاہ کې خو عالم کې خو بزرګ کې نو مضبوط تربیت د برکت هغه به مرعي ساتي په مضمون دو دی کې چې امداد بغواړي په نوم د الله چې الله دل برکت ورکي یا الله دل خزوې ورکي بیا وای خدای خزوې لوی کی بیا وای خ برکت ول ورکي درې مراتب شو کنه سلورم د ختمې دوه د خانه سلورم د څه ده د ختمې دوه ده نو مضمون د قیام د قیامت هغه به مرعی ساتي په بيد اسم الله بوای چې یا الله ستا په نوم باندې تا نه غواړم د اخرت برکت د اخرت خیر د اخرت خوشحالي د اخرت راحت د اخرت فائدې د اخرت اسانی الله تعالی غواړم نو بي د استعانت په مرعي ساتي په مضمون د قیامت کې خیال شریف تمراغه دي ته مولانا روم اشاره کړې دا موږ په نه پويګو علم يقنق تاب سست باهنر علم يقنق تاب سست باهنر خواندنی بسیار باشد در درد سر علم دی یو نکتی کافی دی تعالی ای باهونر طالبا ای عاقلا یو علم دی بیز دک نو علم دی بیز دک خواندنی بسیار باشد درد سر الستل د نور علومو لا خو بدل سر خوک کی مړ بشیخ خلاص بنشي دا د یو بی علم زدکا علم د بی علم د قران دی نو قران کې اوسو کال تیر کخه علم د بی علم د قران دی علم د قران علم د حدیث دی علم د حدیث علم د فقه دی علم د فقه علم د صرف او د نحو د منطق دی نو سو کال تیر شو پکې د سته کال تیر شو کنه نیله په به باندې پوه شي ها علم یک نقطه بثت باونر مولانا روم دریاب د دریاب علم یک نقطه بثت باونر خواندنی بسیار باشد در دیتا لستل د نور علوم سر باندې خوب کی سړیا په دې به باندې ځان پویا کا یقین دومره کلک کا په الله چې ته غواړه الله به درکې ته یقین دومره کلک کا تعلق دومره الله سره پیدا کا قرابت پیدا کا په کلام سره په ذکر سره په عبادت سره چې ته سوای الله به کوي وښوي توای الله تعالی به کوي نو اوس ته په قربت پیدا کړه الله په الله کلام سره د الله په عبادت په ذکر او اذکار په منځونو پوښوي په اعمالو په کردار بس دا الله قربت پیدا کا الله دې مونږه تاسو له قربت نصیب کی نو مولانا روم دې خبره ته خیال لې مولانا روم ډیر لوی سړی وخه دا ډیر لوی سړی و ډیر لوی سړی و درس ورکو درس ورکو لوی درس ورکو نو شمس تبریز ته وراغه ملتان کې زیارت ته ا شمس تبریز ته وراغه نو ا کیناست هم ملنګ ټیپو اذا سکه مولوی سه یې سکه موږ سبق وام کنه دوره کتابونه ورته ټول پراتو لوی ا ټول واصل ته حوض حوض هغه ته غورځو وای دې ورته وای مو غرق دې کوم هر صدر علی ختم کو زما خو دې علم ختم کو دې کلی کلی په کړي ورسي په کړي زما خو دې علم تباہ کو ختم دې کوم او مل مومو پیجندې منا ملنګو دنه پیجند چې دا شمس تبریز سیب دې خو د لوی خلکو خو لوی دغی هغه ورته ویلي خپه شوې وی خپه نشم زه دې غر کړم ته وای خپه شوې وی ښا داسې لاس هغه هغه حوس ته لاس کړ چې لاس کې کتابونه داسې راو باسل کې خود لورته داسې کې دوړې په خاطه دوړې ته وخاطه وبونه راوته دوړې ته وخاطه اوه هغه دې ته لګیا دې ته روان شو شمس تبریز دې روان شو چې روان شو مولانا روم باندې اثر وکړو پوه بس روان شو علم پرې خو طالبان په ځای پرې خو روان شو ها ها ها هر څو کاله چې تیر کړ علم د ظاهر خور څخه دریابو علم د باطن ورته ورک نو بیا ځکه وای خاغه وای مولوی هرگز نشد مولای روم مولوی هرگز نشد مولای رو تا غلامی شمس و تبریزی نشد چې د غلام چې غلامی وکړ شمس و تبریز ته سو کالا ال مولا د روم شخا بادشاہ د روم ال شو مولوی هرگز نشد مولای رو تا غلامی شمس و تبریزی نشد ال هغه خپل ځای ته ورسید چې د اغه خدمت وکړو منګه تاسو دی الله د قران خادمان کی الله دې تاسو دا راتلل محنت تکلیف خفکیږي ما مشقت به لوګه به تکلیف به او به د لوګي نه سن ملاويږي حسن سی وی لا يحتل العلم براحه الجسم علم براحه جسم نه اثليږي ښا دا مشقت دغه کېخه الله دې تاسو لا او موږ لا دا چې ما نن وی خلاصه خلاصه دا موږ ذهن کې کنه دا تاسو یاد کړئ نو بیا تفاسیر ګورئ نو چې تفسیر ګوري په خپل و ټک ورکې چې دې ټیک تلې دې دې صحیح نه تلې دې ټیک تلې دې دې صحیح نه تلې موږ به ته نقد کوخه دار څه نقد شوی تاسو به نقد کوو که خیر د تراجمو د تراجم نقل نقد بدر تکو قبلګار رحمت الله علیه چې کوم محنت کړي په قران کې شپېتا یو شپېتا کال کال هغه په دې کې خالد دات یو محوشه وو دوشي او شو کې قران سره او په محنت زده کړو په تکلیف زده کړو به قدر وپړل کی کنه نو ځکه خدای د لاس نه الله دنیا ته فیض جاری کو تاسو خپل سوچو کوي الله تعالی دې دا غي په قبر کروڑونه رحمتونه ووري دا سوره یاسین سار وایي هغه تبخیه وشو تاسو له الله علم کې برکت اچي یقیني ده توام زه خو ار رضوان وشو او غي ته بخم ذکر علم کې الله برکت اچي تاسو علم کې برکت د ازمه خو کوي نور خلق د دې نه د قائل غوي دا نه رسي موږ اوستاغي پسې دی خدای له نه رسي موږ یې پسې رسي اوستاغي پسې نه خدای پاک دې مونږه تاسو دې مرګه مردگانو پسې دې مردا ټول پسې ورسي الله تعالی دې خیر نصیب طالبان دې الله خوشاله ساتي طالبان خوشاله اوسي قران ته ناتي وي ست ناتي الله کتاب ته رحمت وريږي یقین تاسو ساتي ادي الله څخه ذکر شي الله دې موږ تاسو ال ذکر کی او الله دې موږ له اطمینان راکړي او الله دې موږ تاسو په دې باندې پوهه کی اوس په سبب کې خیر رورو مخکې بوزو الله تعالی دې توفیق راکړي ښا نن به په دې حال کې تاسو عادت کوم اصلي کې دا تاسو عادت کوم کنه زه خو عادت یم خدا تاسو عادت کوم ځکه چې وسړې باری نه کړي په رورو باری کوي دا به رستو بیا سلو پینځه غنټې بناتي ښه خدای دې موږ تاسو له د سوره فاتحه علم راکي او دې کې ورته بیا اجازه در کوم که خیری خدوا او کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد یا الله چا دعاګانې وختې وي الله ته د غي په خیر ولا واس کې الله تعالی برکت ولا ورکي د مر یو مرګره محمد هاشم دغه پریشن د دعای وختې ده دعا ورته کې الله یې پریشن کامیاب کی او بل وړو کې الله دې ټول بیماران دي زنانا نارینا ټول دې الله شفا ورکي مسافرانو ته دعا وکي الله تعالی دې ټول مسافران کامیاب کی او څوک چې قران اوري الله تعالی دې ول توفیق ورکي الله تعالی دې ټول خیر نصیب کی دچا څوک قرضداري الله تعالی دې ورته قرضونه لرکي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډیر وایي ځان سره الله تعالی دې موږ تاسو له خیر نصیب کړي الله تعالی دې تاسو کورونو کې برکت واچي تاسو له دې الله په حال قال کې برکت واچي تاسو زړونه دې الله د قران د نور نه ډک کړي الله تعالی دې تاسو کورونو کې برکت واچي اتفاق ته الله راولي ټول مسافرانو ته دې الله خیر کړي څوک طالبان امداد کوي الله دې دغه امداد وکړي الله دې ول برکت ورکړي الله دې زمونږ د علاقه د فتون نو بچو ساتي بعض علاقو باندې فتون غلای شوی دی فتون راغلی خدای دې زمونږ د علاقه اجازه ده ملک اجازه ده خدای دې فتون نو مونږ ټول ساتي طالبان لدی الله خیر ورکړي الله څوک طالبان سره محبت کوي تو سره محبت کوي الله تعالی زمونږ خويند مين په قران باندې پوهه کوي الله ټول عزت نصیب کوي برکت نصیب دی ملک حفاظت وکي څوک چې دی ملک ته بد ګوري الله تعالی دې غت تبا کی الله دې زمنګ د ملک حفاظت وکي خدای دې زمنګ مشران له د نیکی توفیق ورکي خدای پاک دې مونږه تعالی په قران او په سوره فاتحه او په بسم الله باندې پوي کی او په بي باندې دې الله زمنګ خو علم راوړي الله دې مونږ ته تاسو له خیر نصیب کی چا دعاګانې وکړي یا الله دې ټول خیر نصیب کی اللولو سختی ورته لري کی تکلیف لري کی الواد ول ورکی کی وی صالحان کی خويند مند له خوشاله ورکی الله ټول له خیر ورکی الله سو کو فاشوی ته ورته مغفرت نصیب کی الله تعالی شهیدانو او د امدادو کی الله د مجاهدینو امدادو کی مهاجرینو حفاظتو کی الله تعالی امارت اسلامی دا غلبه ورکی الله تعالی دې او د کافرانو تسلط ختم کی الله تعالی دې د مسلمانانو په حال رحم وکي الله تعالی دې موږ رضا شي زموږ دوستان احبه الله ټول خوشاله ساتي حسبي عن سوالي علمه بحالي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى